دا بل منځر ګرځوي دوه رکعته بیر ګرځوي اگر که نیت یې څلوېر رکعتې تړله وه ومن شرع فی نافلة پوست تېره شوله ثم افسده قضاها نافله شروع کړې وه بیا دې کنه ساعت ته نه ورسول موت ته کړ قضا بې راوري خو چې کومې شو شروع شوې د کنې قضا د کسر په واله شپه شوې د دوی مشه شپه شروع هم نه شوې دې وجه نه عاد رکعتین وهذا عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله دا حکم د طرفین په نبنده چې دوه رکعت قضا دو وعین نبی صلی الله علیه وسلم یکزی اربعان او د امام ابي سوسا قضا به د سلوي رکعت وروړي وهذه مسط ولا ثمانية او جهن دا مسئله په تیس رتیو باندې دو او جو جمع د وجه دو وجه نه مراد طریقه دو صورت دا مسئله په سکه په تیس رتیو باندې او په تیس شکل باندې دو چې تر تکرات وجه نه کنه هغه میز فاسد شي سلویرا کتنا په دې ترک ته کرات ته وجنا په دې شکر او ته صورت نه جوړیږي اې دې وجنا دې مسلې نوم ده مسله سمانیه مرکبه د کړه مسله سمانیه سره صورت نه ټول شپوله سي پشه خو ته دخول دا د بکی کنه وته په دې شي نه وتی دي حکم یې سره یو ده دې وجنا دې کنه وته ذکر کوي لانها تعقد للافعال لانها تعقد للافعال ځکه چې تحریمات دا ګنډه کېږي د افعال دی پره دا لمونځ چې الله اکبر چې وي دا دې دې پر دا بنیاد دې چې څه ځکه نه د لمونځ افعال کو قیام به کو قرات به کو رکوع به کو سجدا به کو اې دې افعال دې پر دا ته چې هغه افعال نه کې کنه قیام نه کې الوی شه قیام فرد او ته قیام نه کې یا رکوع نه کې یا سجده نه کې که نه او یا قرات نه ویه بیا دا قاعده خو دې پر مناقضه وکنه قاعده دا تحریمه ا تحریمه چې چا دې پر مناقضه وکنه پس ختم شولا لانها توقد لفعل تحریمه دا وټه کیږي ګنده کیږي د افعال دې پر او فساد د افعال سره کنه بیا تحریمه فساد ارتي تحریمه پس پسې ده شولا وعين نبي يوسف رحمه الله ترك القراءة في الشب الأول لا يجب بطلان تحريمته امام ابي يوسف صاحب پر مونده پر شول دي قراءت په دواره رکعت شي په یو شو غلا چې په دواره په اوله شو پښه پرېر دي دا پر شول دي قراءت نو وجب وي بطلان تحريمه تحريمانه بطلږي ایسا یا پر مونده شي کنه تحريمه دي پوت دو لمن بده عذاب دي فاسد وي وینه ميجب فساد رادا البته فساد د ادا وجبوي کله مې د فساد کړو ځکه چې قرات فرض ده او تل پسې وي او تحریمان د بتل المزن نه یې پوتله اې د وجه لئن قرات رکن زائدن قرات رکن دا فرض ده خدا رکن زائد ده کنه قیام هوندې رکوع هوندې سجده هوندې ضروري رکن ده کنه قرات لئن قرات رکن زائدن قرات رکن دا خو زائد ده ا د په فساد سره کنه تحریما نه باطل دي په دې تنویر پر چې دا رکن زید د الله تعالی ته نه ګوره ان للصلاه وجودا بدونها يعني مزرع وجود ستا بغير ذكراتنا انا اخرست چې کوم ځای ګونګ وي کنه یو ځای کنه ګونګ د الوټ څنګه درالو شي کنه هغه دغه څه کنه خالي قیام د کو رکو د کو سجدا کو کنه کرات نه وی کنه یا امید امید کرات نه وی امید کېږي اخر اس کا نکرات نہیں علمی ذکر جی غیر انه لا صحت للاداب الا بها لیکن دمر خبرو چ انه لا صحت للاداب نشتا جواز و صحت المزک روک دے پرا الا بها مگر پکرات سرا رکن خدا فرض دا قیام با کے کرات با کے چکرات نوی کل میز دیکھنا صحیح نشو خو دې کنه چې میز دې سفسد شو کنه اې دې نه تحریمانه بتلی چې تحریمه ختم شوی دوه پاره خو بداغه د دې ته فساد وکنه به چې په دې ادا په تر سره کم تحریمانه به تري د عذاب په فساد سره به نه فسادېږي وفساد الادا لا يزيد على تركه فساد ادا نه جوتا کنه په تر ته ادا نه سړی او داس موت څو پر منځ شي او د ستاره وون درمیزې پرېښلو کنه تحریم خپل برقرار دو غاسی پوت دو نرور کا چا دا پریر دی مذکر پریر دی په تحریمانه به تیر جی کنه فساد په دینه خو بیوت نه کنه چا غته ادا فساد شي تحریمه برقرار وي ولا یتر تحریمات نه تحریمانه به تیر جی کنه په تر تکرار سره ادا به فساد شي دا خو دې دې کې مونږ سره امام محمد صاحب کنه په ویره کا شي پریر دا تحریمانه په څه بتلوي د منځ نه پسه ووته تحریمات چې منعقده وه تحریمات چې غوټه وه د ادا دې پر وکړه چې ادا نه کې بس تحریمات پسې ختم شوله او د امام ابي نظر دغه دا چې کنه قرات رکن دا خدا زید رکن دا ا د په وجه باندې مليون بس دې خو تحریمات نه فسد دي وعند ابي حنيفه رمضان امام سبب تفصيل لا ترك القراءة في الأوليين يجب بطلان تحريمته پر شل قراءة په اول دو رکعتې شي چې په کې مې رکعت شوي که په ورشه پرې شو که په دویم شي یو چې په بطلان تحریمات دی تر تکرات سره په دوه رکعت شي تر تکرات په دوه رکعت شي دا به جبوي بطلان دي تحریمه تحریمه به ترې چې په دوه رکعت تکرات نه وي امام محمد صاحب سره گاډ شو وفي احدى ما لا يجب او په یو رکعت سره چې کرات پرې دی په یو شو وي بدا بطلان دي تحریمه نه وجبوي خلیب آداب فساد یو کنه د امام ابي سب سره کنه متحد شو ګاډ شو هدي وجه نه اې چې کیم کنه په دې اصل باندې چې کیم کنه تفریګونه کړي کله به امام ابو حنیفه صاحب د محمد صاحب سره کله به سب سره به کنه د امام حنیفه صاحب دلیل ده چې په دواړه د کته شي په ونده شو پاشه پر قرات پرې دي ادا پسې شو تحریما بتل شو او چې په یوه پرې دي کنه ادا به فساد وي تحریما برقرار وي نه پرده نه نپله او میر کنه اخنافی چې پرده په دوه رکعت شي پرده کرات او د نپله په هر رکعت شي پر دغه یو امام دا کنه حسن بصری وی چې کنه کرات یو رکعت شي پرده په بل شي ورو کړ کار سره کنه نه دا خبره کلا کندو لټ کنه چې په یو رکعت شي کرات نه وی چې به کنه لمین دې کنه په سلویر مذهب باطل شو دا خبره څه کلا کندو کنه فساد د موضوع په ترته کرا سره په یو راکات شدا بو چې نفي ده په دې اجتهاد سو ده می شو ویای چې کرات کنه په هر راکات څه کنه کرات د نه په په هر راکات څه فرض ده شو په خو هر نه په دوه دوه دوه شو په د ځون تر میزه چې په یو څه پرېز ده کنه پاشا می به تلری المین ده کنه فساد ده خو زنه مونږ چې نه المین ده فساد نه ده فقضينا بالفساد في حق وجوب القضاء مش فيصلا وكرلا چې په یو رکعت شکرات وی او په بل رکعت شکرات نه وی په کنه په نپل شه مش فیصله وکړه په متولی باندې چې می دې فساد ده حسن بسی صاحب باندې نو یې کچ نه په یو رکعت شکرات ویلو په دغه شه فرض او بس می دې وشلو کنه په حق ته وجوب دې قضا شي په دې باندې قضا شته می حکم په فساد باندې په حق وجوب د قضا شي کنه چې دا په نیت تړه ده او په یو شي کرات ویل او په یو شي کرات نه ویل په دغه نه قضا وره دا نفل د فساد دی وحكمنا ببقاء تحريمته في حق لزوم شوف ثاني او مش فیصله وکړه حکم کو په بقاء تحریمه او تحریمه پوته دو کنه پس لري کتی ویلور دا په والا شپه شپه یو شي کرات ویلو په یو شي کرات نو ویلو ميو چې هم به قضا خبره وره دا شو په خو د فساد کړه کنه خپل مزله وتره نه یې درې مکاته جب شکنه عادت در ملازمه شو کنه تحریمات برقرار دو حکم کو په بقای تحریمه بونه په حق ته لزوم د دوی مشو په دوی مشو پاتې مې لازمه دي احتیاطا دی واجب د احتیاط نه په دوارش احتیاط ته که حضرت بصری ونه حکم کې کچنا په یو رکعت چې کرات وی مې دې بالکل صحیح ده قضا مروره او په لمونځ شي برقرار یې لمکه تحریمات یې پوتو چې درمه کته چک شي کنه بیا هغه شپه در باندې لازمه شو کنه لمونځ را وتل نه دا امام صاحب تفصیل ده اذا ثبت هذا که چې دا اصل ثابت شو امام محمد صاحب پر باندې چې په یو راکه سره پرېږده تحریمات پسې بتل لمونځ را وته ابو یوسف صاحب پر باندې کنه تحریمات برقرار دو و ي م ش ب ن ك ب د و ا ل ا س ب ر د ي ب ت ح ر ي م ا ب ت ل ك ب ي ش ب ر د ي ت ح ر ي م ا ب ر ك ا ر ا د و اذا ثبت هذا هر کله چې دا اصل ثابت شو او دا مقرر شو په ذهن شي نقول به مش وی اذا لم يقرا في الكل چې قرات نو په ټوله رکعت شي سلوي رکعت نیت تړل ده په یو سره قرات نو لکه چې متن مسله وکنه قضا رکعتین دا به قضا دوه رکعت وروړي دا ونه شي په قضا به وروړي ا چا پر مو ده عندما د امام ابو حنیفه صاحب پر مو ده او د امام محمد صاحب پر مو ده چې کرات په والا شپه چې پرې شو تحریما به تر شو مونږ وروته اس کا دریم رکعت چې ګری فلم یصح شروع فی الثانی نشو صحیح کنه شروع په دوی مشفاشه مگر وتلا دا اچ کو نو ولیات په تړي نو تقریبا تحریما به وی کنه تحریما ختم شوی دو اسی ویلور د واسه چې ګری ټی ټی کنه وبقي ان النبي صلى الله عليه وسلم ودمم ابي صلى الله عليه وسلم تحريما بكيوه کرات نه ویل په والا شپه شکنه نه اوی شپه خو یې فسیده کړه کرات نه پښې ویلي دا په دبو نه ووشتله ا دوی مې شپې ته چې چک شو کنه پاشا کرات نه وی اپ لازم شو کنه فصح شروع فی شبی ثانی عاشوری په دوی مې شپه شې صحیح شولا ثم اذا افسد الكل چې ټولې فسید کړه بتر کې راته فعلی کذا اربعین په دبو نه کذا سویره کتر ولا کنه امام صاحب په لمده دا ولا مسله وا ولو کرا فی الاولیین او کچیر کرات ویلو په اول دوه رکعت شي سلوی رکعت نیت ترلا دا په اول دوه رکعت شي کرات ویلو لا غیرو او په دې ورسې شو پاشه کرات نو ویلو فعلی کذا الاخرین بالاجماع په دې باندې قضا د ورسې دوه رکعت په اتفاق سره درې وړوي کچې ورسې کړه شو په دې باندې قضا شته لأن التحريمات لم تبطل تحريمان د بطل شوی د غونډې په داخله هم نه بطله نه ادا فسه شو د اولې وخت شپه ولا کنه نه تحریما خد پښوی دو کنه نه چې دوی مې شپه ته چک شو کنه په دا باندې کنه هغه په شروع سره لازم شو نه خود کنه ونه رسول سار ته کنه کراتی په شپه شو فسخ شروع په شپه ثاني په دوی مې شپه شروع سره یې شولا سما فساد به ترک القرات راځي په فساد شو په لوله دا خبره چې دا خو سره کته پټا کې تړلې دي چې هغه دواره کته موت کړ خو نه موت شي کنه وجنا ده کنه نه په هر دواره کته کوم مسلمان ده کنه فساد دوی مې شو په پرشو کې کرا سره نو جی فساد شو په اوله کنه هغه نو وتلا دا چې درې وخت چک شو کنه لکه چې سلام یې راوړل وی کنه پیرا دغه شو په خالي هغه وسه شو په کنه شو هغه خراب کړه دا دوی مسل تیر شوه دریم ده ولو کرا فی الاخرى لا غیره کچره کرات یولو په ورسې دوه رکعت شه نه په نره شه کنه اوله شپه شه بالکل کرات نه او په دویمه شپه شه کنه په هر شه کرات ویلو فعلی قضا لین بجما په دې باندې قضا د اول دوه رکعت دو په اتفاق سره امام محمد صاحب چې اول دوه قضا دو امام خلیفہ صاحب وی امام ابي صاحب صاحب چې کنه دا وا درکته کزل په دبو دي په اتفاق سره او چې پښتنه ونه وکي کنه چې تی ویره دوا بلې او تی ویره دوا بلې کنه به واجه هر څه ګوشي پر پېوي کنه دا یو کنه واجه ګوشي ګوشي دو دلیل ګوشي دا کنه دته اجماع مرکبه وته وی کنه اصول شجی مکه ویل کنه اجماع مرکبه لان عندهما لم يسير شروف السويساني د امام ابو حنیفه صاحب په نوم باندې او د امام محمد صاحب په نوم باندې په دویمه شپه شو کله شروع صحیح نه شوله په اوله شپه شو بالکل قرات نه ویلو ادا یا فسد شو تحریما یا باطل شوله امام صاحب په نوم باندې محمد صاحب په نوم باندې خو چونکې شروع خو په شکریه وه ولا زمن نفل به شروع دا په هغه باندې ووشل مو ته کړ کنه دویمه شپه ته چک شو کنه نه هغه سورا سجده خورې یې کړې دي کنه اله خلوص ته او دا ولا شو په خر پکړې دو کنه اوله شو په د قزار وری سلورمه مسله ده ولو کرا فی الیین و احد الاخریین کچېره کرات یې ویلو په اول دوه رکعت شي په اول شو په په دوه رکعت کرات ویلو و احد الاخریین او په یو رکعت د ورسې دوه شیا کرات ویلو دا په داسې دوه صورتونه دي په دریم شکرات ولو په څلورم شکرات نه ویلو که نه یا په څلورم شکرات ولا په دریم شکرات نه ویل که نه حکم یو ده او صورتونه دوه دي که چېرې کرات ویلو په کوم وال د رکعت شي او په یو رکعت ورسې دوه شي که نه کرات ویلو فعلي قضا الاخرين بالاجماع په دې باندې قضا دې اوس دې کوي په اتفاق سره که نه دا اجماع بسيطه ده کنه اوله شپه شو کرات ویلا ده غونډه په نمونه صحیح شو کنه ادا سیدو تحریما برقرار و دویمه شپه ته کنه چې چک شو شروع صحیح شو لا او یو کا سکرات ویلو په شنو ویلو کنه دای فساد کړه کنه اپ باندې لازم ده پنځم اصل ده ولو کرافل فرعین کچېره کراتې په ورسې دوه رکعت شو ویلو و احدل یې په یو رکعت دوه اوله شکرات ویلو مې په داسې بیا دوه سورته لدی کنه په اول شي کرات ولا په دویم شند ولا په دویم شند ولا په اول شند ولا فارې کذل ولین باجماع بیا په دغه قضا د اواز ور کته په اتفاق سره په اجماع سره په دغه کله اواز ور کته قضا دو د امام ابي صدر پر مده ځکه چې په والا شپه شپه یو شکرات ویلو په یو شکرات نو ویلو تحریمات برقرار دو کنه تحریمات دو خراب شوی نه چې دوی مې شپې ته چک شروع کنه شروع صحیح شولا خو پاشه چونګه کرات ویل ده هغه رګ وکړه کنه نه هغه صحیح شولا امام خلیفه صاحب د غاسوی کنه البته محمد سبیعی چې نه په دوی مې شپه شروع صحیح نه دلوړه کنه ځکه چې په والا شپه شې په یو شي کرات پرې تحریمه به تیر د ختم نو کنه په بل شي کرات یې کنه وی غناسی بلور ده کنه ولو کرا فی احد العین و احد الخرین کچیر کرات یو له په یوه رکعت بیا اول شي او په یوه رکعت د دوه رکعت د اخر شي بیا علا کوله بیا صبر او قضا الاربعه د امام ابي صبر په کوله باندې قضا د سلویره دوه وقضا عند ابي حنیفه رحمه الله درګه د امام حنیفه سم په دغه قضا سلویره کړته دوه په بل شي په اول شي ده په بل شي په دویم شي ده ټول سلویر صورتونه شول حکم غونډه یو ده د امام مې په دې په دې باندې کله سویره کته دو دا رنګ امام خلیفہ صاحب په لمبون دا لأن تحریمه باقیه اوله شو پښې په یوسې کرات ویلو تحریمه برقرار دو امام صاحب په لمبون دا ابي صاحب په لمبون خود کنه پړو چې په دواړه شنو بیا تحریمه برقرار دو تقریبا پر کرا شو ادا د فساد کړه ځکه چې وسه کرات ور کو شو کرات نو ویلو فا می د فساد کړو بهر تقدیر خو په دوی ما شو پاشه شروع صحیح شولا خو ادا رګ نو کړ په یوسه کرات یې پر کرات نو یې کنه ادا فساد کړه نه سلوره کته په تو کزار ولا کړه امام محمد صاحب په مدي د اول دوره کته دو کنه تحریما به تل شو بيدو وان محمد رحمه الله قضاء الليل محمد قضاء د اول دوره کته دو جمع سعير دا جمع كبير دا سير سعير سير كبير مبسوط زيادات دا اوس هم شي کنه کو دری دو یا کل دا یا مختار دا یا کنه نوري زخینه دي کنه دا ټول دې کتبې نه وروخت شوې دي کنه دې محمد محمد صاحب کتبې نه وروخت شوې دي امام محمد دا کتاب دي کنه دا سبکینه د امام یوسف صاحب ویلي وي هغه شاګرد ده امام صاحب شاګرد ده او د امام یوسف شاګرد ده کنه دا غاته به زبانی به کنه دا مسله به تکړه د امام حنیفه صاحب نه کنه لکه حدیث یو ته نقل کوي کنه چې امام حنیفه صاحب داسې وی کنه چې سلوی رکعت نه تو تړي کنه راپله او په یو ششه رکعت کراتو لو بش کراتو لو کنه به داسې دو کنه دا مسله به داسو دا مسله داسو کنه دا به د کوله و د به لیکلې ونه کنه چې کله به دا کنه دا مسله به ته تروله اما انکار وکړ امام یوسف صاحب ا دې روایت هنو د امام حنیفه صاحب نه چې مو داس روایت امام حنیفه صاحب نه تکړه وقال رويت لك عن ابي حنيفه رملا موت امام حنيفه صاحب لا سبق تبلو انا يزم كذا ركعتين فدي سري بود دي ركعت كذا ومحمد لم يرجع عن عن روايه عنه امام حبس كندر ووصله ا ر و ا ي ت ن ا د ي ج ن ا چې نه کنه داسې تویل وي ډېر ته نه وښتو چې داسې تویل وي شپږ مسلې داسې رشوي دي په دې کتابې شي کنه چې امام ابي سب سي تکذیب کو کنه چې دا مسله داسې نه داسې میتلی او دا کې پابو درن دا چې نه داسې تویل دي کنه پښ په مسلې مسله دا غادو دا یې کا ځکه کو شو کنه چې ابي سبب په وخت قضا سویره کړو ځکه چې تحریما برقرار دو کنه وقضا ان ابي حنیفه له درنګ امام ابو حنیفه سره په مودا کنه امام محمد سره کې چې په نه دغه سره کنه خو یې سره منل نه کنه چې نه دا دوه رکعت به دي دا خبره دو د اصول حدیث او د اصول فقه مسله دو چې اصل د فرع تکذیب وکړو کنه به د فرع ولا روایت غیر مقبول شي استوزو چې د شوګر تکذیب وکړو چې دا حدیث مونږ نه ته ویلا یا دا مسله مونږ نه تکړه کنه بدا چې په ژغېږي کنه به دا خبره به نه رانی منځره دا نه کنه به مشو که دا خبره بیا ویل وخلی چې دوته اسی تکذیب وکړو کنه امام ابي سعيد تکذیب کړ چې دا مسله مو دسنه تکړه کنه دا بیا څه کړ کوي په دویم دریم سره شنده ویله او په دویم شې ویله ده په وار شنده ویله په دویم دریم شې کنه نه ده ویله قضا اربع عندهما قضا به سلویر کوتې دي کنه یا شیخین په نمونه ځکه چې تحریما برقرار دو وای د محمد قضا رکتین ای محمد قضا به دوه رکت وروړي ځکه چې تحریما ختم شوی دو کنه امخ ته ورته شپه کنه هغه لوړه صحیح نشوله پاش ضرور صحیح نشولا ولو کرا فی احد الاخرین لا غیره قضا اربعا کچیر کرات ویلو پی ورکا دوی ورسی شی په دریم شو ویلو کنه په واز دویم سلورم شنده ویلا په سلورم شو ویلا د په واز دویم دریم شنده ویلا دوه سورتی نه پشه قضا اربعا د قضا به سلبیره کتر وری هند به سب ایب سب صاحب ولمنه کنه ځکه چې په والا شو پاشي کرات نه ویلا تحریما برقرار دو په بلا شو پاشي شو صحیح شو لکنه ظاهر شو کنه دې کې مطلب نه صحیح کېږي چې مين به نه کو سړی پاسې لمونځ نه هغه نه مرمي به نه کو مثلیت یې کنه که په ذات لوري که چې که په ذات یې مثل وي بیا نه صحیح ایو سره مس کزو د سبول مين نه کزو نن سبو چې خپل مين کو کنه هغه سبول مين یارو کنه ول خپل مين یارو کړو کنه دوا سبول مدینه وکړه صحیح دی کنه بالکل صحیح دی کنه مشپشین دا مشمه ده کزو ده مشپشین مې کنه آیا پسې وکړو دا اوس وکنه دوا دې مشمه ده وکړل دوا فرض دي مشپشین ما دي نه دي په یوټیوب شو کړل کنه یا که مسیت ملې کنه په رکعتې شو وشه سره کته صلات کې مشپشین به سره کته پالو کې مشپشین کنه هغه سره کته دا سره کته وي نه په ظاهر خدا کنه مطلب دسه کې چرمین به کو پاس منځ نه هغه نه ولې سک نه کو کنه که تفسیر کو کنه مختلف تفسیرونه شوې دي درې تفسیرونه شوې دي کنه یو تفسیر دا غدا چې لا یسلی بعد صلات مثلها چې په دې سره کنه هغه منه دو د وسوسیونه وسوسیون منې کوي زنه خلق وسوسیون دي کله چې میزو کو کنه وسوسې کې چې مين میرغ نه کړه بیا لو شي کنه بیا په مزو باندې ودرېږي ریر مینو کو ملو سره یا زون سره وکړه واسو سره شي کنه چې هغه کچې مين بیرغ نو کړو کنه واسو سی وی کنه بیا ودرې بیا غل میس کو کنه امیش په جمع شي دوا کسه دا مریضون دي کنه دبل مدینه راو چلوي دا یې کنه مله کوي کنه یو دې میس کړه دا کنه امام سره دې وکړو یا زور ته وکړو واسو ما کچې ریګ مند کړه بیا پس ورکړه بیا غل میس کنه دا واسو سره کنه شیطانی کې ساده کنه مرض ده کنه پریر ده دی علاج ده که چه مایه که چه یونیه که خپل بی ریخ شکنه ده دی علاج ده لا یسلی با سوات مثلها یو تفسیر داغه ده دویم تفسیر داغه ده چه دا شکنه نفی دو ده تقرار ده جماعتنا فی مسجد واحد په یو جماعت سره دوی جمع نه کړي په دې شنه په دوی تقرار د جماعت جماعت منه جامع لمس في مسجد واحد كان في وجه ما شبه كان دبل جبل من نكيجي كان لا يصلي بعد صلاة مثلها دا غزول ته مسله ده چې په یو جماعت کې کنه دوی جمع کنه دا مکروه تحریمی دي چې دوی ما جمع کنه په جماعت کې درېږي کنه مکروه تحریمی دي سړی دې نه کو اصل مذهب دا امام ابي سب نه روایت ده چې زوی بدل کو مثلا بدل کو پا مثلا باندې درجی پا زوی باندې درجی کنه واذان به تکو اقامت نه به تکو نه اقامت ما کا زانه مې تکو کم مثلا پا محمد زوی بدل کنه بدا جمع سیدو خدا امام ابي سب نه روایت ده مذهب نه ده کنه یو مذهب ده چې امام خیفا صاحب کنه یو قانون مقرر کړی ا مذهب د تعبیر په عین د سره کو عین د ابي حنیفه عین د ابي یوسف کنه عین د او روایت نه تعبیر کو په عن سره عن فلان عن فلان کنه ا فکر ته به شکل روایت نه ذکر کړي هدا شي ډیر سي منیا ور ډکه دو کنه وعن فلان عن فلان مثلا دې کو دنا بعد به روایت نه شي کنه عمل به کنه په عین د باندې په عن باندې به عمل لکی کنه چې څه پرې مفتیونه کنه لکه لیکلی وکړي چې وبه یفتا یې کنه یا علی الفتوا دې وسره ټکا صريحه فتواني په لګولې کې چې وعلي الفتوا عمل په اند باندې کې کنه په ان باندې نه کې دا غریوات دې پر ذکر کړی چې کچره چا په ضرورت پیښ شو په مذهب باندې عمل نشو کړه کنه به دا روایت موجود ده د امام صاحب نه کنه انا د خبره نه کړ شو په دې باندې ضرورت مقابل صاحب عمل کړی شي دا نه چې دا به تنسب بیا تکرار د جماعت جماعت سلمین شو په دې په جماعت شو کنه اې د سر سړیا دی جاګون سره پته شو دی کنه هو کړه ته لګال مدینه په کړه شو ګوشي ګوشي وکړ کنه جماعت ته نشو لګا چې په جماعت په جماعت مدینه کړی وای کنه کچېره د جمع جزا وي خو نه به سم کنه بیا جمع هم حق لکنه ان به سم مدیر موضوع غوندي شوکین څه کو کنه او هغه جمع مدیر وکړه په کلمې په کېر شو وکړو کنه درګه سبه کرام پوت شو دي چرته دغه نظیر نشته سبه کرام کنه مسجد نبی شي دویمه چې ته جمع کړی وي مدینه پوت شو دي خو دویمه جمع چې ته په جماعت سندو کړی دا ته ملي و چې دا مشروع نه دو راو نه دو دویمه جمع کنه دا دوه تفسیر لرل دریمه تفسیر دا غدا امام محمد کنه یعنی رکعتین بکراتن و رکعتین بغیر کراتن دا ماته وکړه چې نه پر به دې پرده ونه نه کې ا مفقین پرده وکړه سره کته پښه په دوره کې کرات په دوره کې کرات څه کنه اس نه پر کې یا سنت کې کنه هغه داسې کوي چې په دوره کې کرات په دوره کې کرات نه یې کنه هغه داسې نه کې کنه نه پښه په ونه شي به کرات یې کنه په ونه شي به کرات یې مری مې چې نه پر په ونه رکته چې کرات فرض ده کنه د فرض غوندې نه دي یعنی رکته نه به کرات نه رکته نه به غیر کرات نه فیکون بیان فرضیت الکراته في ركعات النفل كلها بیا په دې خشه کنه بیان شو د فرضیت تکراته پر کته نه پر پټول شي ته نه پر پټول کده کرات فرض کنه د پچار وچ دا ير سار ته ذکر شوی کنه اول مسله چې ذکر کړ ير ذکر دی وای کنه ځکه چې دې پر دلیل ده بس